چې کوم تا ته وای چې کتاب راوړه د دین غټه خبره دی موسی علی السلام پښتنه کړي وا هغه سو فقالو نو دوی ویلو ارین الله او خایا مونږ ته الله تعالی جهرتا نخکارا فاخذتهم الصائقه نو اني ودوی لرت اندر بظلمهم فوجد ظلم دوی وقولهم وینا دوی ان چې یقینا مونږه قتلنا المسيح وجلد عيسى عليه السلام عيسى ابن مريم یعنی مسیح عیسی علیہ السلام زوی د مریمی رسول الله رسول دی الله تعالی وما قتلوه او نه دی وجل دوی هغه وما صلبوه او نه په صلی کړي یعنی پنځه کړي نه دی ولکن شبه لهم لیکن یو شان کړي شو هغه یعنی یو تن دی صلی الله علیه وسلم سره ولکن شبه لهم لیکن اشتباه راغله په دوی باندې چې سامو وجلې دی او کنه دی زکه چې کوم وجلې او هغه عیسی په شکل عیسی په شکلو فبظلم من الذين نو په سبب د ظلم کولو د هغه خلکو یهادو چې يهوديانو حرمنا عليهم حرام کړې دې مونږ په دوی باندې طيبات پاک سيزونه یعنی مزیدار سيزونه او حلت حلال شيو لهم دوی لرا وبصدهم وما انزل من قبلک او هغه چې نازل کړي شوی دی مخکېستانه معنا دا ده چې ستال پانی کم کتاب راغله هغه یې منی په خوانی چې کم کتابونه دی هغه یې منی او اولاد دی غوی تا و عیسی او عیسی علی السلام تا و ایوب او ایوب علی السلام تا و یونس او یونس علی السلام تا و هارون او هارون علی السلام تا و سلیمان او سلیمان علی السلام تا و آتینا او ورکړو مونږه داوود داوود علیہ السلام ته زبورا زبور کتاب من قبل مخکی د دینا ورسولن او ډیر رسولانو ته چې لم نقصصهم علی چې نه دی بیان کړي مونږ په تا باندې یعنی څو پیغمبران می درته بیان کړی دي او سمې درته نه دی بیان کړي ټول انبیای کرام هم نبی پاک علی سلام ته یو یو تن وتنو معلوم وکلم الله او خبرې کړې دي الله تعالی موسی موسی علی السلام سره تکلیما اخبل خبرې کول الله پاک خبرې کړې دي موسی علی السلام سره خبرې کول زور ور غالب ذات او حکمتونو والا لکن الله لیکن الله تعالی یشهدو گواہی کوي یعنی بیان کوي بما انزل الی بما انزل الیک باغ کتاب چې نازل کړی دی الیکا تا تا زیاته مکوي په دین خپل کې ولا تقولوا او موای تاسو علی الله فالله تعالی باندې الا الحق مگر د حق الا الحق سوا د حقنا موای په الله باندې سوا د حقنا انما المسيح یقینا مسیح عیسی ابن مریم عیسی علی السلام د زوی د مریمی علی السلام رسول الله رسول دی الله تعالی دی وکلمته او کلمه دی الله تعالی دا القاها چا چولې و دې کلمې لرا الی مریم مریم علی السلام تا وروح منه او روح دې طرف دې الله نه یعنی مخلوق دې دې الله دې طرف نه پیدا دې الله نه طرف نه فآمنو بالله ایمان راوړې په الله تعالی باندې ورسوله او پر رسول دې الله تعالی باندې ورسوله او پیغمبرانو دې الله تعالی باندې ولا تقولوا او موای تاسو ثلاثه چې خدایان درې دي الہ درې دي مددګاران درې دي انتهو من شید دینا خیر لکم واک کی دی اختیار کی دی هغه چې په اسمانونو کی دی و ما فی الارض او هغه چې په زمکه کی دی وکفا بالله وکیلا او پوره دی الله تعالی ذمہ وار دی ټولو کارونو دا نه وای ځان ته چې الله زوی میات الہی امنا زو دې الله بندې یم الله وای اس کل نه شرمېږي صالح سلام بد نګنی صالح سلام د بندگی کولو د الله تعالی نه ابدل لله بندگی کولو د الله تعالی نه ولل ملائکۃ المقربون او نه ملائکه نږدې الله تعالی ته اغم دا بد نګنی چې موږ د الله بندگی کوو ومن یستنکف او چا چې بد وګڼلا ان عبادته بندگی د الله تعالی ويستكبر او ځان یې لوی وګڼلو فسيحشرهم نو زر دې جمع به کړی الله تعالی الیه ځانتا جميعا طول فاما الذين نو هغه چا چې ایمان راوړې دي امنو فاما الذين امنو نو هغه چا چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات او عمل کړې دي په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم فیوفیهم نو پوره باور کړي هغه ته اجورهم ثوابونه ده هغه نو آکسان چې ایمان راوړې دي بالله په الله تعالی باندې واعتصموا به او کله کې اونیو دا قران الله کتاب راوړ راغلې دي الله باندې کلک منګول خخن قران باندې فسيدخلهم نو داخل بکړي زر دې دوی لرا فسيدخلهم یستفتونک پختنه کوي دوی استانا قل الله تو ورتو آیا الله پاک یفتیکم حکم درکې تاسو ته فل کلالته فبارد منوتی او میراث کې منوته میراث یعنی اس بچی نه برش اخکتشت نه پلار نکشتا ایت کلاله وای چې نه د دنه سو پیدا شته دی او نه د چا نه پیدا دی هغه شته دی صرف یو دغه لالا د بس دغه سړی دی فل کلاله مونډ وته او میراث کې ان امرؤن که یو سړی هلک مړ شو لیس له ولدن نو اغلر اولاد وله اخت او اغلر خور وا فلها نصف نو اغه لره نیمه د اغه مال د ما ترکه چې د پری خودلې وی او هو او دا ورور یرثها وارث دې د ټول مال د هغه خزي الم یکل لها ولد کنوی اغل رئیس اولاد خورې ملشو ټول مال دې کدا چې سړې مړ شو چې هیڅو کې نو نه برو نه خطه نه بچی نه نه کپلات نو بیا خور لنی ما او پدا چې خزه و مړ شو ورورو ټول مال دې فإن كان تسنتين نو کوي دا دواړه اسنتين دو خويندې دو خويندې وي فلهما الثلثان نو دې دواړو لره دو برخه د دریمه کې مما ترک دا غمال نه چې پری خودلې دي و ان کانو اخوتن او کوي دوی ورونا